دی حدیث کې د کعب بن مالک او داغه د دوو ملګرو او نور وکسان ابو لبابا داغه بیان کې د توبه او په دې حدیث کې د صحابه شان خې چلوي شان والا صحابه دي خپل تکلیف ته نګوري هغه سزا مکه کوي ها خپل هغه بیکار عذر نه پیش کړي منافقینو خو عذرونه پیش کړه ځان اخلاص کړه دی وینا کومو ځان خلاص کو او الله خو موږ نه پری دي کن الله ته زمو پته ده نو صحیح خبره کړی دا نو دا غي په اړه کې بیان کړي وکا وان عبد الله ابن کعب بن مالک وکانه قائد کعب رضی الله تعالی عنہ حضرت کعب رضی الله عنہ زوی حضرت عبد الله د چکل په اخیری وخت کې د لون شوو نو د په زامنو کې عبد الله به د خپل پلا د لاس نیول او د به ګرځاو قائد د را کون کې او د پلا یعنی ځکه چې وسړې لوند نو بلې نسی کنه او غلول په بل کس په رواني مم بني او دا ګرانه ډیوټي ده لون بوتل یو خا دی خو دا ډېر ګران کار دی ها دا ډیوټي ډېر ګرانه و ځکه دا غي نومي واغس قال حضرت عبد الله و سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه دلون حفاظت کول دلون کپڑے دلون پیزار دلون روټي دلون چه اے چې څوک دا غنه پاتې شوی او د غزانا پاغه چا ملامتیا نه ویلې یا په جنگ بدر کې چې دا غنه څوک پاتې شوی نو پاغم چا ملامتیا نه ویلې پمام چا نه وی چې جنگ بدر نه پاتې شوی ومه خودو خودو تبوک په واقع غما باندې دا انتان ویلې شو انما دا اخیره غزاوا چې نبی علیہ السلام کړو تبوک واقعا او دا د مدینه تقریبا اتات نیم سیوا میل ډیر لري فاصله وا سخت تکلیف او اخیری غزا وا حضرت دا کړی وا انما دا خو په سخت موقع کې ته ودرېګا ته سخت موقع کې د استادانو سره د ملګرو سره ملګرتیا وکا الله باندې امداد کې همیشه تر مرګ پورې او که ته پاتې شي مخکې روستو شنو ګورا یو بل پس روان دي اچانک یو زیشو په یو میدان باندې اچانک انفال کې راځي کنه الله اچانک یو زیګ دلته وای ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله العقبه او تاکي ز حاضر شوم د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره پاغش پد عقبه کې ليله العقبه دا چې څوک تاسو کې نشتا چې د حج نه فارغ شو ما خپل وطن ته ځان سره بوزي چا په کال وشته چا په ګټو وشته چا په رد ودوي یو ټولګه او الله د انصارو په قسمت کې د نبی علی السلام ملګرتیا نصیب کړي وا ها د حج موسمو د مینا کې یوځه کې انصار راجم شو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره مینا کې یوځه د شپې او په هغه ځای کې انصارو د نبی علی السلام سره بیعت وکړو پوخ لوز یو چې پیغمبر مکه پرې دا موږ سره مدینه منوره ته راځه موږ بستانا خپل بچی او خپل مال او خپل جان قربان کو یعنی موږ بستا داسې حفاظت کو موږ بستا داسې خدمت کو لکه څنګه چې موږ د خپل اولاد او د خپل بچو کو پرې مکه مدینه کې موږ سره راځه پوه شئ کله کله کلی کې علاقه کې د چا حیثیت نه وي څوک ته خیر عالم نه وي چې بار شي لار شي د دین په وجه خلک دا غړ قدر کوي خوش نو هغه شپه ليله العقبه هغه شپه ده او دا صحابي ز په خپل په ليله القدر په شپه کې موجود ما حين تواسقنا على الاسلام یو لوی مقام دی زه د بدر د جنگ سره نه برابرو ما دا ډیره قیمتي شپه وا ها وان كانت بدرا اذكر في الناس منها اگر چې بدر ډیر مشهور په خلکو کې د دینا ډیر یادون خلکو کې جنگ بدر ډیر مشهورو خو نه دا غینا قیمتي شپه زکه ما یادو ما ليله العقبه کله یو سړی ته ارس ملاوي خود دین کې وخت فرصت ملاو نشي مال په هغه دین باندې ونه لګي بدن په دین باندې ونه لګي ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوه الا ورا بغيرها او نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې داغه اراده و د یو غزا الا ورا مگر هغه به توریه کوله بغیر یا بغیر دا غینا توریه دا نبی علیہ السلام بچ کله یو غزا لته نو د غزا نمخ کې به داغه غزا په بارکه توریه وکړه توریه دا چې تبا مشرق تا نو وی الکا مغرب طرف ته روان شي د پاره دې چې دشمن ته پته ونه لګي دشمن سیړي مخکلاله نشي لکه زوی ما زم په خور تا او دو کور کم دوار شم دغه سي ثوابه طرف ته اواز نه غاړي کې بیا کینم تاسو وای خدا سره لاره مله خو په خور کې ما جنگیر کې ورید ورکړ پوج دې ته توریه وي په نورو غزاګانو کې نبی علی السلام توریه کړې وي خو په دې کې نبی علی السلام توریه نه یعنی یو حالت بدلول د پاره دې چې دشمن خبر نشي زمونږ د حالت نه پوه شئ کنه او جنگ کې به داسې کارونه کې چې کله د کفارو سره جنگونه راځي نو په جنگ کې به داسې کارونه کې وروړه پوه شئ توریه وکولا غیر د دې غزوه تبوک نه تبوک کې د توریو سره سره ښکارو چې تبوک ته ځو یو څو خبرې کی خبر دي شي دشمن دي خبر شي د بار د دې چې مسلمانانو ته دا خبره ښکارا کوله چې دا غزا نعت پیدا مندره او تل دې له نعت ضروری دي نو په نور کې خو به چل ولو کو اچلول پکار دی په جنگونو کې چې کافر ته پته ولګي خو په دې غزا کې نبی عليه السلام نیغ بنیغه ار یو دوی ځان کم خارسوي تبوک تبزو توریه پکې ونه کړه هم وکړه حتا تر دې کان تل کل غزوه تر دې چې ودغه غزا د تبوک فغزاها رسول الله صلی الله علیه وسلم غزا کړي وا هغه تبوک لره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سخته ګرمۍ کې دا سخته ګرمي وګورې ها سخته ګرمي لکه دا ټول ګرمي ده نام یو غزا چې ته قران او حدیث ته ناسب په دی واقع سخته منګایي ده اس پرې دې او قران او سنت زکه یای بیانې یا د جهاد په یو موقع ده د کفارو زور دی او تا ته بادشاہ او امیر حکم کړی دی چې په ورزا دا نه چې د مسلمانانو په ملک کې خپل باندې ورزا دا خو فساد دی دا جهاد نه دی جهاد هغه دی چې کله بادشاہ امیر د ملک حکم وکي او د کافرو زور زیات دی مسلمانانو په مخ اغستی بیا به وسوسه کې یا به سره مقابله او جهاد کوي په سخته ګرمه کې واستقبل سفرا بعيدا ومفازا روان شه نبی علیہ الصلات والسلام پاغه سفر لری باندې او په بیابانو دشت باندې روان شه اتا نیم سو مل رفتار د مکینه په خوش خدشتو کې کول آسان کار دی کې ګران کار نشته اوس یو ذکران کار دی ډیر ګران کار دی ګوره ها څومره چاته آسان واستقبل كثيرا او مخامخ ش نبی علیہ السلام په مقابله کې داغه دشمنانو ډیرو سره ادوون کثیره کنه دشمنانو ډیرو سره مخ شو فجلا للمسلمین امرهم ليتأهبوا اهبت غزوهم خکارک نبی علیہ السلام مسلمانانو ته کار داغی د پاره د دې چې تیارې او کې دی اوهبت غزویم تیارې د غزا دا غي خکارې ک چې غزوه تبوک ته بزو چې مسلمانان سو کې دا غي نه مخ کې ځان لا تیارې او کې الکه طالب ګرې له بزو نو مکه تیارې ونه کوي نو خبرې کړي لرا ها د مسلمانانو پیغمبر پاک په طریقه د هغه چې دا اراده وا خبرې کو چې دا غزا ضروری ده ها والمسلمون مع رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیره او مسلمانان د پیغمبر سره ډیرو ولا يجمعهم كتاب حافظ او جمع نکړه دی لرا یو کتاب حافظ ساتون کی دا سه یو کتاب نو چې پای کې د خلکو نمونه به لکه نن سبا چې ارسو کې ک طالبان دا غي د پارسي رجستري یو خو زمونږه کار دی آ وخت دا سه زونه نو چې نمونه لیکو دا لیکو چې څوک بل اصله بس چې آتا بته په یو میدان به جنگي دا الله رضا او نمونه باندې هغه سکو او شو خو ورته کې نومي یرید اراده او په دې سره دیوان رجستر رجستر جوړ کی پای کې خلک اهم اهم خبرې لیکي اهم اهم خلک پکې لیکي نمونه شناخت کارونه پته ښه خبره ده نو سبا په کار می دې لوګ نوم دې نه لیکي ها نوم بری کی داغه د کم یو سړی کار داو چې هغه ویل زل زمانه پیغمبر خبر نه دی وغزا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلک الغزوه حين تابت الثمار والزلال غزا کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه غزا د تبوک کې پا و غزا لتلو کلا پا وغ چې پخې شوی میوي لکه دی وکي امونه پاخري ځان لو ما په دې تسلی ورکولا چې زه خو تیار يم د جهاد لپاره ما سبب زما چې سبب شو نو ما وی زه نن په پاتې شم سبب زما نو ما وی زبل سبب زم په دې کې وخت تیر شو صحابه واپس رالل اذا اراد اذا اردتو کله چې زما اراده واپس تللو هو فلم یزل یتماذا بی سبا چې موقع نه یو پیر کار پاتې شي بیا پاتې رو راخه دې دغه کې لیکلي وي آج کا کام کل پر نه چوړو وې د نن کار به سبا ته نه الکټر سکول کې ټیسټ ورکړي قدرت اونشه زما د پاره دې کار قادر نشم جزا غیر غیر کما وې پس ورسېګم فتفقت ذو شروع شما کله چې زه اوته دم په خلکو کې بعد خروج رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ها پس وته د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه او ذکر نو کړي تر هغه پورې زمانه نبی عليه صلوات و سلام تر دې چې ورسه تبوک تا دا دوره سفر نبی عليه سلام تک خو زما تذکره نه وګي چې کاب ول نشتا په دې سفر کې موږ سره ول روان نه فقال موږ سره خو یو وخت طالب بيزي شنو خام خاطر پوس پکاري کړ ا دې د استاد ته پوس کوي